الرحمن الرحیم واسکر فی الكتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا سوره مریم دی زمونږ او ستاسو د اصلاح د عقیدې د پر الله بیانونه کوي د حضرت زکریا او د حضرت یحیی واقع بیان شو بیا د حضرت مریم او د حضرت عیسی علی السلام واقع بیان شو نو بیا د حضرت ابراهیم علی السلام واقع بیان شو نو نن چې دی اجمالی تور باندې دا رستو اجمالی واپس رستو ما وی دغه راغی حضرت اسحاق یعقوب نو نن د حضرت موسی علیه السلام واقع بیانې کې مختصر بیا د اسماعیل علیه السلام دا واقع بیانیږي بیا د حضرت ادریس علیه السلام دا واسکر فی الكتاب یاد کته په قران مجید کې الله پیغمبر ته وی واسکر یاد کته د خلکو ته فی الكتاب د الله په کتاب کې سوک وته یاد کا موسی واقع د موسی علی السلام ګوره موسی علیه السلام ګوره ډېره لویه هستي وه خو ګوره پیغمبران داسې نه وو چې بس الله به له نبوت ورکه او په کور کې به ناست وو دوستانو انبیاو چې کوم محنت کړی دی هغه سه مهنت به د چا کاکا مونږ کی تاسو د خپل تاسو چې لاړ شئ هلته د حرم ته لاړ شئ حرمینو ته او د رسول الله دا محنت وګورئ چې دا مختلفو ځایونو ته تللی دی او ټول دونه حکومت یې چلولی دی او دونه فیصلې کړي دي او بیا دا جهادونو له تللی دی ها کاریان به شي نو یاد کته په قران مجید کې د خلکو ته موسی واقع د حضرت موسی علی السلام انه یقینا دا موسی علی السلام چې دی کان مخلصا او د خالص کړي شوی الله راغسته او د ځان د پاره پاک او سوچه جوړ کړو انه یقینا دا موسی چې دی کان مخلصا هغه او خالص کړی شوی نه ګناهونه او نه بد اخلاقی او نه بلس وکان رسول النبی او هغه او رسول پیغمبر رسول هم او نبی هم حضرت موسی علیه السلام د مدین نه د شپې روان دی کور والا مو سره دی بچیم دی مصر ته ته شپه ده حضرت موسی علیه السلام د مدین نه روانو د شعیب علیه السلام د علاقې نه روانو مصر ته شپه ده لارم ګډه وډه شوه یخنیم ده پریشانی ده چې ښي طرف ته دا غر نه دی تور دی غر کې چې دی نو اور ولیده نو موسی علی السلام خپل کور والا ته وی تاسو لګ دلته ایثار شه ما د غره کې اور ولیدو ورزم دو فیدی دی یا خو به الته سوکی تپوس به ته حکم شه دا لار مصر ته کمه تلی ده لاره به راته وښیي کنی نو لږ اور خو به درته راوړم چې ځان ته بلکې ګرم به شي نو چې دی لاړ هغه ځای کې نو هلته نه اور نه بل څه د الله تجلي کېده یو ونې ته او هغه ونې رڼا کوله دقه وخت کې الله ورته اواز وکړو ونادیناه من اواز وکړو هغه ته ډیره لوی هستی بزرګو و و د الله نه سوال وکړو چې الله نبوت ورکوي یا رب تا نه مدا سوال دی چې زما رور حضرت هارون هم زما سره په دې نبوت کې شریک کې دا پیغمبري اغلم ورکی ووهبنا له من او بخد هغه د پاره ووهبنا له منګه او بخ د هغه د پاره من رحمتنا د وجه د رحمت زمنګ نه وتم ورو بخ اخاه رور دغه هارون هارون علی السلام نبی یا پیغمبر د دې دا مطلب نه دی چې رور نو الله رور ورکو نه هارون علیه السلام خو د دنه مشر دی مطلب یې دا و چې ربه دا راته پیغمبر که نو الله پاک ولګېده او د حضرت هارون علیه السلام دا نبوت هم دته وروبخ دا یو واقعه بله وسکر فی الکتاب او ذکر کا پیغمبر دی خلکو ته په قرآن مجید کې اسماعیل واقع د اسماعیل علی السلام دا در د رسول الله په نیکو په نیکونو کې راځي د ابراهیم علیه صلوات و سلام زوی دی واسکر فی الكتاب ذکر کا د خلقو ته په قران مجید کې اسماعیل واقع د اسماعیل علیه السلام الکه دا څنګه هستی و دا ټول لوی بزرگان دي انه یقینا دا اسماعیل علیه السلام کان صادق الوعد و دی رښتونی وعده والا حضرت اسماعیل علیه السلام چې به څه وعده وکړه هغه وعده به رښتیا کوله وی انه یقینا دا اسماعیل علیه السلام کان صادق الوعد و دی رښتونی وعده والا هغه اسماعیل علیه السلام چې وړوکی و او پلار ورته وایي ابراهیم علیه السلام چې یا بچیه ما په خوب کې ولیده چې زه تا لالم فما ذا ترا ستا څه رایه ده نو هغه ورته وایي ستجدوني انشاء الله من الصابرین پلار سره وعده کوي باباجي ما بوزا لال می کا او ما به ته اووینې صبر کوونکی رښتیا وایې په هغه وعده باندې دې کلک ولاړو که نو کلک هغسې ولاړو مزري استاد بله واقع ذکر کوي یو ورځ د چا سره خبرې کولې څه خبره وه هغه ورته وایي هغه بل سړی چې ته دلته ودرېږه زه راځم هغه سړی لاړو روان شو دی وته وی زبده ته دلته ولاړم خان وی خان هغه لاړو درې ورځې پس راغی درې ورځې پس دی وته وی د الله بنده زه د درې ورځې دلته ودرولیوم وی مړه زه خو لاړم ما نه یې روه واده کړی و اوس دی وی خنو دا واده به څنګه ماته کوم هغه ته مې ویلي زه راته ولاړم اوس د دې ځای نه به زه څنګه لاړ شم انه یقینا دا اسماعیل کان صادق الوعد او دې رښتونی وعده والا وکان رسول النبی او دې رسول پیغمبر ځنې خلک د بزرګانو عبادت کوي د انبیاو عبادت کوي په د عربو کې ډیر خلکو اوی به د حضرت اسماعیل علی السلام دغه کو عبادت وی خود هم په خیر کې هغه په خپل عبادت کو هغه د الله عبادت کوونکی او معبود نو وکان یامر اهله او هغه به امر کو خپل کور والاو ته بالصلاه د مانزه والزکات او د زکات حضرت اسماعیل علیه السلام به د خپل کور خلکو ته دغه کو امر د مانزه هم کو او د زکات به هم ورکو دا منز او زکات وی اصل کې اسماعیل علی السلام به د الله د تمام احکام امر کو خو مسلې دوه قسم دي یو هغه احکام دي چې تعلق د بدن سره لري یو احکام دي چې تعلق د مال سره لري په بدني احکامو کې غټ حکم سره منز نو غیر ذکر کو او په مالی احکامو کې لوی حکم زکات دا غیر ذکر کو علما وی تاسو هم دسی کوي ښه د خپل کور والا ته خپل بچو ته د مانزه امر کوي خاص کر د مانزه ډیر اهتمام او خاص کر د سحر مانزه کې یو ځل یو کس بیان کو بل ورځ وی تعجب په دې دی تعجب الله تعجب کوي چې دا د سار وخت شي اذان وشي او ستا بچي ودی او ته منزل نه را پاسې چې زمړه متغه خرابيږي خوب او چې بیا د سکول وخراشي نو بیا یې راپاسوی چې شا واله راپاسه بیا د خوب نه غنه کوي چې بیا هلته غیر حاضري کېږي او سبق ته پاتې کېږي څنګه چې په سبق پاتې کېدو کې په غیر حاضرۍ کې دته نقصان دی اکابر وایي د دې نه زیات نقصان په دې دی چې په جومات کې جمع ولاړه یو دې جمع ته لاړ نشي نو وکانه یامرو د به امر کو اهله خپل کور والا کور کور خپل کور خلکو ته به صلات د مانزو و زکات او د زکات ورکولو وکانه عند ربه او دې پنيز د خپل رب مردویا مرزیون دا صيغه د اسم مفعول لخوا مردویان چې الله ته رضاو دلته معنی کوي پسندیده الله ته خوښو خدا پرې دی وذکر فی الکتاب او ذکر کته پیغمبر په قران مجید کې ادریس واقع د حضرت ادریس د ادریس او د حضرت آدم علی السلام او د نوح علی السلام په منځ کې راغلی دی خا دا په خوا پیغمبر دی د نوح علی السلام نه مخ کې راغلی دی ذکر کا په قران مجید کې واقع د ادریس انه کان صدیقا نبیا یقینا او دې ډېر رښتونه یقینا او دې ډېر رښتونه نبی یا پیغمبر حضرت ادریس دا سمامولی هستی نه و ورفعناه منګه اوچت کړیو هغه مکانن علیا زی اوچت الله وایی ما وله لوی مقام ورکړی وو یو مقام د نبوت او د رسالت او بیا په مقام د نبوت او د رسالت کې بیا الله بیا اندازې دینداری ورکړی وو دا انبیام ووریدل څومره خکل خکل پیغمبران دی اولئک الذین دا هغه خلق دی انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله په دوی باندې دا هغه هسته دی هغه ماوی د زکریا علی السلام نه را شروع کې په حضرت ادریس علی السلام یو دروي دا هغه خلق دی انعم الله علیهم چې انعام کړی دی پاغوی باندې الله من النبیین چې هغه د پیغ... چې هغه پیغمبران دي او دا څوک د کم د کم قوم نو من ذریه آدم دا د اولاد د آدم علی السلام نو لکه حضرت ادریس علی السلام د حضرت آدم علی السلام په اولاده کې راځي وممن او دا د هغه چانو وممن او دا د اولادې د هغه خلکو نو حملنا مع نوح چې مونږه سوار کړیو په کشته کې سره د نوح علی السلام کم کسان چې د نوح علی السلام سره په کشته کې سوارو او بیا الله پاک هغه ته نجات د غر کېدو نه ورکو نو دا غوی کم اولاده شو په هغه اولاده کې لکه ابراهیم علیه السلام دا د هغه خلکو په اولاده کې و چې کوم خلکو له الله د نوح علیه السلام په کشته کې نجات ورکړو خ ومن ومن ذریه ابراهیم او دا د اولاد د ابراهیم علیه السلام نو لکه حضرت اسماعیل حضرت یعقوب دا شو و اسرائیل او دا د اولاد د یعقوب علی السلام نو اسرائیل دا نامه د چا ده د یعقوب علی السلام نن خلک یهودو ته بنی اسرائیل وایي زامن د اسرائیل ځکه چې دا د حضرت یعقوب علی السلام اولاده ده و ممن او دا د هغه چانو هدینا چې موږ وته هدایت کړو وجتبینا او موږ غوره کړی وو هر پیغمبر ګوري په خپل زمانه کې لوی شان لري ښه هر پیغمبر چې په کومه زمانه کې راغلی دی په دې په دغه زمانه کې د ټولو نه بهتر څوک هم دغه پیغمبر خو ګوري دا دا بیا یاد ساتي انبیا عبادت کوونکي وخه دا سینه لکه يهود او عیسایان الکه سجده ده ښه اذا تتلى عليهم کله به چې ولوستې شو په دې پیغمبرانو آیات الرحمن آیاتونه د مهربان الله نو خرو دوی برا پریوتل الله ته سجدن سجده کوونکی وبکی یا جړیدونکی هغه دی ګوره د الله عبادت کوو سوال پیدا شو چې دا دومره خکلی هسته وي او دا د الله خکلی دین خلکو ته بیان کو دا رستو پکې دا لنجې ولې رالی وی دا دقه سې لنجې رالی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورئ نو هغه خکلی دین بیان کو چې ته د دنیا نه یو خیسته دین پرې خو ابو بکر صدیق راغی هغه د دې بې اندازې خدمت وکړو خکلی دین پاتې شو ابو بکر صاحب را... عمر صاحب راغی د دغه دین خدمت یې وکړو خکلی دین پاتې شو داسې ته ته ته خبره راله آخر کې آخر کې بیا داسې خلک راله چې هغه نه اهلو که حاکمان هم نه اهلو او که نور هم د قوم مشران هم نه اهلو آخر کې خبره نن ټوله ګډه وړه شوه دا نن چې ټوله خبره ګډه وړه ده د مسلمانانو وجه دا ده چې حاکمان نه اهله د قوم مشران نه اهله نو دغه انبیا لاړل دا بزرگان لاړل دا غوی په ځای داسې خلک راغلل چې هغه نه اهله د دین خدمتونه یې ونه کړه بخت الله خان لري یو عالم دی بزرګ دی او ډیر ښه عالم دی او هغه مړ شي او د هغه په ځای بل راشي خو بیکاری نو ده ته وایي خلک خلف نا اهل قای مقام او چې کم ښه قای مقام راشي نو هغې ته به د لام زور وایي خلف پلار دې مړ شو بچي رالل که بچي د هغه په ځای خو نو د لام زور خلف او کنه اهل او نو سد خلف طالبان تاسو ته ما ویلو چا به چې خوشاله کړل جمعات کې نو دعا به وته کوله وی الله دې خلف درکي نو وسره به اوم وی به فتح اللام او چې څوک به داسې طالبانو به په عذاب کړو وی الله دې خلف درکې بسکون اللام په غړندې د لام سره نه خدای دې داسې بچی درکې چې نه اهلی نو دان غلط قای مقام چراله لکه نن حالات ګوره نو اول چې دوی په دین باندې حمله کوله نو حمله په منځو کړه ادواع الصلاه دوی ضایع کمونځ دا رستو حاکمان چې رالل نو بیا دوی مونځ ضایع که روره مونځ به یې په ټیم نه کو ماسپخین مونځ په مازیګر کې او مازیګر په ماښام کې او دا واتبعوا الشهوات او هغوی تابعداري وکړه د خواهشاتو او فسوف یلقون غیا زر دې چې دوی به میلاو شي د سزا د گمراهی سره فسوف زر دی یلقون چې دوی به ملاو شي غین د سزا د گمراهی سره دا ټول به الله تعالی سزا ورکوي وینا الا من مگر هغه څوک تابه چې هغه توبه وسته د خپل بد عملی نه و امن او ایمان راوړو و عمل صالحا او وکاغه نیک کار فاولائک نو دغه خلق چې دي يدخلون الجنه هغوی به داخل شي جنت ته چا چې ایمان راوړه په تیرو ګناهونو باندې توبه وویسته او اعمال صالحه وکړه هغوی به جنت ته داخل شي ولا یظلمون او د هغوی سره به ظلم ونه شي شیئا یو شی معمولي شی اکابر وی نن تا په اخلاص باندې صرف سبحان الله ویل دي ته مسلمانې په ورځ د قیامت به تا سره ظلم نه کیږي چې زه مړه سبحان الله خو معمولی خبره وه نه د هغې به مجر درکوي نو دی به داخل شي جنت ته کم جنتونه جنات عدن چې هغه جنتونه دي د همیشه اوسېدو الکه دا جنتونه به چاته ملاویږي نلتی هغه جنتونه وعد الرحمن چې وعده کړی د مهربان الله عباده د خپل بندگانو سره د دغه جنت وعده الله کړی د خپل بندگانو سره بالغیب په غیب دوی جنت الکه تاسو جنت لیدلې دی نه دی لیدلې دوزخ لیدلې دی نه دی لیدلې موږ د جنت او دوزخ نه غایب یو لیدلې نه دی او په نادیده کې الله وسره وعده کړی ده انه بشک کان وعده د وعده د الله ماتی یا راتلونکي الله چې څه خبرو کې غرازي الکه د جنت زندگی به څنګه وي داسې به نه لکه دا د دنیا ټوله د پریشانو لا یسمعون دا جنتیان به وا نوري فیها په دې جنت کې لغون ابس خبره لغون ابس خبره فضول خبره به وا نوري الا سلاما لیکن سلام د الا په معنا د لکن سره کې الا سلاما مگر سلام نو که د سلام نه مراد هم د عام سلام والی هم صحیح ده هر طرف نه سلام علیکم سلام علیکم تبتم ده یا الا سلاما مگر روغه خبره الکه دا جنتونه به الله چاته ورکوي جنتونه د دنیا نعمتونه الله ورکوي بلا شرطه خو د قیامت نعمتونه الله ورکوي سره د شرطه تلک الجنة التي دا هغه جنتونه دي نورس من عبادنا چې ورکوي منګه من عبادنا د بندگانو زمنګ نه بیا بیان دی یو ځل پنځلس ورځې یو واقع شوې وه پنځلس ورځې حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه السلام ته رانغی نو چې پنځلس ورځې پس ورته راغی وایي یا لکه دا دونه وخت پس رالی زما خو ستا د میلاوېدو سره محبت دی او زما خو دې زړه شین که دا ولې رانلی نه هغه د آیاتونه رالل چې موږ د الله د اډر نه غورې بغیر نشو راتلی چې د الله اډري نو راځو چې د الله اډر نه وي نه راځو نو الله د بیان کوي وما وما نتنزل او مونږ نه راکوزیږو الا بامر ربک مگر په حکم درفستا له خاص د الله د پاره دی ما هغه سیزونه بین ایدینا چې هغه مخکې دي زمونږ نه دا مخکې چې څه تیر شوي دي دا هم ارسه د الله وما خلفنا او هغه چې رستو دي زمونږ نه تیر شوی چې څومره اشیاو هغه د الله آینده چې کوم اشیا پیدا کیږي دام د الله او د دا تیر او د راتلونکو په منځ کې چې دا کوم موجوده دي دام د الله وما بین ذالک او هغه چې په منځ د دې کې چې هغه دا موجوده دي حضرت جبريل وایي زه چې پنځلس ورځې نه راتلم د دې دا مطلب نه دی چې د الله نه ته یېرې وما کان ربک او نه دی رب ستا نسیا ير ایرونکې رب السماوات دسې الله چې هغه رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی الله هغه لوی بادشاه دی چې هغه رب د اسمانونو د ځمکې دی وما او دا غسیزونو بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي د کنور سپومې ستوري د دې وجنه چې دومره لوی ذات دی نو څه چلو کې فعبده نو د دقه الله عبادت وکا واستبر او ځان را را بن کا لعبادته د پاره د عبادت تاغو بل پلو منډه مو او ګوره زکه نه وګوره چرته د الله پاک هم مثل به پیدا کی هل تعلم له آیات پیجنې د دی الله د پاره سمیه هم مثل که ستاسو خیال یو د سمی معنی مونږ وکړه هم نامي هغه د یحیی علی السلام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 له توفیق د نیک اعمال راکړي رب توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کړي رب د قرآن او د حدیث اتباع زموږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ کورنو ته یې ورکړي زمونږ بچو ته یې ورکړي ربه د دې خیر برکت په قبر کې هم راکړي ربه د دې خیر برکت نه مونږ په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې ربه د مونږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر وکړي الله پاک دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي رب دا کم نعمت چې تا په مونږ باندې کړی دی خدای للهیت زمونږ نصیب وګرځي د دې کاونې نه د شهرت نه د نامې نه رب ته زمونږ حفاظت وکړي رب مونږ کې اخلاص پیدا کړي رب مونږ کې تقوا پیدا کړي تر د مرګ مرګ پورې رب د داسې خسته مجلسونو مونږ توفیق راکړي د دینه مونږ مه محروموي ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا له آخرت کې الله اجر ورکړي په خپلو بچیو یې سره زمونږ الله خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت ورکړي سره زمونږ نه الله تعالی هر قسم مشکلات حل کړي زمونږ خاص ملګري دي هغوی ته څه مسلې دي دعاګانې ورته وکړي چې الله په خپل کرم سره هغه مسلې حل کړي الله په خپل کرم سره هغه مسلې حل کړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اسلام سونه بیماران دی رب ته وته شفا کامله ورکړي رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی کوي ته دعاګانې وکړي زمونږ کوم مشر استاد دی هغه بیمار دی هغه تم دعا وکړي دغه بچی تم دعا وکړي چې الله پاک کامیاب وصلی الله تعالی